دریمه فرقه دو فرقه دولا چې په مې پاتې کې سره مخصمات جری څه کړی دو عقیده تسلیس و رد علیها کده هاټه ګمړی د تسلیس عقیده دو کنه تسلیس عقیده باندې دا مبتلا دي قرآن پاک په باندې رد کړ ده اما نصارا فقال مؤمنین بسیدنا عیسی علیہ السلام نصارا په ابتدا شه د عیسی علیہ السلام ایمان وروړو عیسی علیہ السلام د یهود قوم د پر دغه مبوس ته رسالت عام نه ده او د یهود قوم د پر په زهد باندې او په آخرت باندې کنه ډیر زیر ورکاوه یهود داسې وی چې د دنیا د خرس او د جاه په دغه مصیبت شه په دغه مرض شه مبتلا وي ا د تعلیم ډیر زیر په دې باندې و چې کنه د دنیا نه بیرغبت کول زهد و کناحت دا د تعلیم و د په تعلیم ش احکام کام وی نصیحت ډیر و او په عبادت باندې زیر و د حقنا خیرات په طرف باندې توجه په دې باندې ډیر زیر و اول دی ټول د حساب سم د ایمان و اول صحیح وی خو به ورستیا کنه اپولوس چې کله دغه پیدو شو ده ګنر خلک ته دعوت ورکو نر خلک دی دین ته د عیسیت ته ورګډولو هذه که کنه بیا ملغوبه ته جوړه کړه وکانت ولالهم انهم یزمون ان الله تبارک وتعالى صلاحت اجزاء متغیرت بوجه متحد باخر وقالوا يسمونها الاقانيم الثلاثه ورسې دي دا کې دا جوړه شله يزمون دي دا کې دا دوی چې الله تعالی پک الله تبارک وتعالى ان لله تبارک وتعالى اصول ثلاثه یا اشخاص ثلاثه درې کنه وجودي نه دي دا چې سره ګډ کې به دې نه یو الله جوړ شو ده دته وی توحید فی تسلیث توحید فی تسلیث توحید دا خدای پاک واحد دا لا شریک دا خو دي درې دا سه معما جوړ کړي چې اور سدیا حل کوله نشي چې دا څو یې میر توحید فی تسلیث و دا په هنو د په اندو نه شادو فلسفه بیا یې چې واجب الوجود دا خو یک یو دا وحید دا لا شریک ده و الواحد لا يدر عنه الا واحد دې د تعبیر د خای پک نه په واجب سره کو یا مبدئ العالم د ټول عالم د پر علت ته ا د غ واجب الوجود نه یو معلول سبیر شو چې عقل اول وتوي هغه یو یې پیدا کړلو هغه نه سبیر شو نه رشي پیدا کوله ځکه چې به خو تعدد رسي پد شي دا خو شرک ته عقل اول نه سبیر شو عقل اول شدوا جهتین دی چې په دا جهت یې کسې چې دا د واجب معلول ده نه دا یو واجب ده په دا باندې زوال او فنا نرسي ځکه چې علت یې چا کوم چا نه پیدا ده کنه چا پیدا کړه دا هغه کنه قدیم ده واجب ده په دا واجب بل غیر ده ممکن به ذات ده ممکن به ذات ته واجب بل غیر ده دوا جهتونه په دې شه دوا جهتونه د دوالو سره شول هدغه نه دوی کسدیر شي دنه دوی سدیر شي چې په دې شه دا من کل وجوه واحد نه ده ممکن ده بذات واجب ده بالغیر یو وجود فی نفسه ده یو د وجود له غیره ده وجود له غیره په واجب نه واجب شو او د وجود فی نفسه په لحاظ باندې بیا ممکن شو بیا دغه نه دغه تدیر مې دي عقل اول تر دي د صادر اول ته نوم دي عقل اول چې معلول ده د علت تمام د واجب ا د ه ګ ي باید کنه صدر اول نه بیا عقل ثانی صدر شو عقل ثانی دا اول صدر شو او فلک اول دا یا پیدا کړ دوه پیدا کړی دی عقل ثانی او فلک اول د سلسله راونه شو د خلق ولا عقل ثانی نه بیا کنه عقل ثالث او فلک ثانی چې فلک عقل عاشر ته کثار ورسله بیا لکه عاشر بیا کنه عقل عاشر بیا ټول ممکنات دا بیا پیدا کړل نه ممکنات دا مزکه اسمنی نه وخت ټول او کار مکر عقل عاشر پیدا کړل هو ټول سلسله خو ولګه دا کنه په دې عقل اول باندې په صدر اول باندې کنه د اندر رسول کې چې دا پیدا د اندر دنه شول کنه وثاني الابن دویام جزء ابن ده ادي سنگا دي الله دويام جز دويام اقنوم ابن ده وهو بإزاء صادر الأول الذي هو من عام شامل لجميع الموجودات ده ابن په مقابله دي کنه اکل اول شدا صادر اول په مقابله شدا هغه چې کنه امن عمد او شامل د ټول موجودات ده ځکه چې دنا اکل سنی به اکل سنی سلیس به ربي به کنه اکل شیر به ټول دنیا په دې شولا لدا سره لکه چې کنه ا د روي نه دا د کنه د عقل اول یا ټول موجودات لکه ټول موجودات کې په دې شي کنه منتوي په شان غوښتي وي کنه دا یې سره تشبیه کو دغه ان سراوي چې کوم د اکریم درې جوړ کړی دی کنه فلسفه وي هغه تسلیث سره تشبیه کو لکه فلسفه وي چې یو واجب من لده یو عقل اول من لده او یو کنه بیا دا نه را کنه عقول مجرده دا یې منلي دي دا څه کنه ا دې د نصرای ولا دا کنه د اب په معنا د دا په د مبدا عالم په مکمل شي شي دا ا فلسفه چې مبدا عالم کې ته ویل شي نصرا اته کنه اب ته وی او درنګ کنه فلسفه چې عقل اول چې ته ویل شي اته دې کنه ابر وی ته وی نصرا فلسفه چې کنه عقول عشره او کل مجرده چې ته ویل شي دې اته کنه ا تنو مثال شي ته وی روح القدس وی ته وی دا داسه لکه فلسفه چې کنه عقلوال صحیح نه موي دی د ابن دا صحیح نه موي او دريام چې دا روح القدس ته دا صفت حیات و د خدای پاک او دا داسې جز بل لکه چې فلسفه کړه دا د نر عقول مجرده چې بلی اذا هغه چې وګوره چې دا ابن کسا صفت علم ده او د روح القدس صفت حیات ته خدا خو د خدای په صفاتونه دي سره متحد دي نه ټول یو شی دا کنه کا ابدا او کده ابن دا کده روح القدس ته یو شی دی پشه او چې په دې راز وکړي کنه چې وجود نه کړه غیر غیر دی کنه دا یو ګوشه شی دا و دا بل ګوشه شی دا بیا تا یو راستا پشه من وجهن وكانوا يعتقدون ان اكنوم الابن تدرح بروح عيسى هذه دا اعتقاد ودي نصراوي چې د ابن ولا اکنوم د اسقند جز هدا کنه خط بدل کړي هدا شکل بدل کړ پروخت عیسی عیسی اسلام شه دغه ابن ولا صفات د عیسی اسلام په شکل شه دنیا ته راغلو تدرامنا ته تمکه تکمسه هدا کې شکل اختیار کړو کنه کمیس اختیار کړو د عیسی اسلام پروخ سره اے کما ان جبریل اسلام قد یظهر فی صورت الانسان لکه جبریل اسلام چې کله کله د انسان په شکل شرسی ا د انسان لباس وغندي د انسان صورت او د لباس په دې شکل شروع شي وی جبریل دا رنګ اظهار شو د ابن په صورت روحي حساب شي دنیا تر کې شو نه فیسا الہن دا الہ ده و ابن الہن و د الہ زیاده نیاز بالله و بشر ایزن او بشرا دا شکل خو د بشر شره وی کنه په دنیا شه فی وقت واحد په یو شه عیسی الہ دا او ابن الہ دا او بشرا دا کنه په یو ټیم شه وتجری علی احکام البشریت والالہیت معا بشری احکام په جری کیږي حرف پاکو شوک پاکو کنه او فجری با دردی با او درنګ الهي احکام به په چرېږي که نه فکون فیکون سره به چاره به کو وكانوا يتمسكون في اثبات هذه العقيده ببعض نصوص الانجيل التي اطلق فيها لفظ الابن على عيسى عليه السلام او دې لو شخول په اثبات دې کې عقیده شه په زنا آیات دې انجیل پرې هغه آیاتونه چې پاشه په عیسی سم چې ته ابن اطلاق شو ده بس هغه دې بناو ګرځول کنه چې په انجیل شي د خای کتاب دا پاشه کن ابن ژغ په شو دا پیسای سم بده نه دا ابن شو وكذلك يستدلون بالايات التي نسبا نسبا في عيسى بعض افعال لا يتلا الى نفسه ودارنګ دلیل نسی په هغه آیت سره چې په آیت شي عیسی علی السلام د زنا چیرې نسبت چې د خدای په چیرې دی نسبت یې زون تکړه ده ملي مشته عیسی او د اله د الله په داسر یو شي دی کنه هغه چاري چې خدای کو هغه نسبت ځون ته وکنه اذن ملي بيري کې چې حساب ګوشه شاين دا کنه دا الہ ده پاپ را دی لوسن سي یو دې ابن ټکی دا چې په انجیل شي ابن اطلاق کې ساشه ودا بل کړه دا هغه چاري چې خدای کو هغه دی ځون ته نسبت کو چې دا ځکه وجواب اشکال اوله اشکال نو ته مراد اشتباه جواب د اول اشتباه چې د ابن حکیمه دې ته اشتباه جوړ شوی دوه چې د ابن اطلاق په انجیل شي په دشوا ده حالا تقدیر صحت نص الانجیل هغه په دې کې چې موږ پارس کې چې د انجیل کنه شي تخریب نه وشو دا نصوص کنه صحیح دی و د اطلاق واقعاتن په ابن اطلاق شوا ده په انجیل شي دا چې موږ ومني اول خو دا به موږ اعتماد نه پیږي چې په انجیل شي کنه د ابن اطلاق شوا چې دا غدي زون نه جوړ کړه دا مخرب ټکا دا وکنه دا د خپل ټکا دا دا پته نه لګیږي کچره کنه مخرف ټکوي زون نه دی ور ګټه کړه وی کنه بیا خدا نه خو دلیل نه جوړیږي او کچره واقعا دا سوي میږي کنه فرض کې چې نه دا غیا ته سید او پر ابن تک سو ده پشه وانه ليس فيها تحريف دا مش پر کې چې تحریف نه شو پشه به جواب دا چې ان لفظ الابن في العدل الكريم كان محتمل بمن محبوب والمقرب والمجتبى دا نسبت او د اضافت په طریقه د حکایت ته په طریقه د نقل ده دا څه کنه په عرف دا څه وی کما یقول رسول الملک ای بادشاہ قاصد وی بادشاہ نه ده بادشاہ قاصد ده روشی کنه دوله جنگ شری وی بادشاہ دوله کنه لګیا ده جنرال لګیا ده انا قاصد رولو چې انا فتحنا البلد الفلاني مش پنکای شار ولا پنکای شار مې فاتح کړو دا هم ته نسبت وکړه چې مش کنه پنکای شار فاتح کړو کنه دا یو کاسې دا چې دا ډکی دا کنده خو دا پاتح کړه پاتح کړه کنه هي بادشاہ دا هر هغه د لشکار سره دا کنه جنگ یې شریک را دا خو دا کاسې ته کنه ډنډیرا دا غوي زون ته نسبت کو چې مش کنه شارو والو مش شارو والو ویل چې ورکت ختم نل کې الکلکلت الفنانیتا يا قرآن پاک شيء كنا ديگه نظير ذكر دا پس سورة ياسين شيء كنا وضرب لهم مثلا أصحاب القرية عيسى اسلام سړي ول انتاج کې دکنه دوا کا سړي ول رل چې ديگه ته تبلیغ وکړه اول په تبلیغ ته راځي کنه قوم سره کنه په جګړه دا په جنگ دا سره کنه وضرب لهم أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم أسنين أما چې دوا کا سن میډ ور ولټل دوته خیبر نمکه چې مور له ولې شي کني ساري سلام دي کنه ځکه چې خو د عیسی سم لږل کنه هغه دا سره کله خای پک لږل بیا هغه کې کله د کیسا کو یا کوم ته کیسا کو کنه به کوم ته چې مشتو سره خای تر په نروغلی کنه دا څه دا څه کنه وای کدی لکه چې براس په مرون دي کنه حالانکه خبره تکي عیسی سمې عیسی سم قصدون دي نو خدای رنګ عیسی سم کړی دي کنه کوم تر ولا د روله خای تر په نسبت ځون ته وکنه چې دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه کنه دا څه وکړه یو برسوالا مریض ته وګورو هغه را پټی شو سلام یې ته وکړو کنه برس مرض وې کنه دلو ساویش کولو سی ورکو کنه وته ویل کړه چې یا رب ان شئتا فانت قادر لا تطهیری ایثار نه کړه کنه یا رب کنه ملکه کتو خوشی مو په رغولې ته قادر یې کنه دم وکړه فمد دا یسو یده هو کنه لوسه وریش کړو او لوسه په تیر کړو کنه چې کت شي ته فتحور بس مو خوښه شو کنه ته پوک شریخ شه دا مو خوښه ټکای نه دا خو خوښه باندې خوای پک چارې کو په کون فای کون سره کنه چې مو خوښه کنه هغه دوی چې مو خوښه کنه ته پوک شه بس سای ریخ شو چې لوسه په تیر کړو ا دې نه لري کنه چې دا نه کنه دا خدای نه دا دا خدای شګه دونه دا چې خلیق نه خوښه ده سای ریخ شو دا وی کچ دا خو ټول کنه په تور حکایت شوی دی کنه اخره په کوی کچ مو خوښه دی کنه کنه د حکایت وکړو کنه چې بس مش خوښه کنه طریق شه الله خوښه چې طریق شه ول جواب وسنی دویم جواب دا غدا چې انه يحتمل ان يكون وحي الى عيسى السلام عن طريق انتباه المعاني في لوح قلبه فرشتي نه بهر د وسیته نه کله کله د هڅه وحي وته شوی دو ادي عیسی سم وحي کدا سوي کچ د هڅه وحي او کومې وسیته نه و ا پرودګار طرف نه به کنه د مزمین الهام وته کدو زړه تا کنه پرشه به کنه آ چاپ کېدل هغه څه به لکه ځا سم شته چې دغه مشین ده کنه او هغه ټایپ هغه الفاظ وګوسی کنه هغه څه به تلو دا څه به انتباه به کېدل کنه نه کنه خو په کړه غږی کچ داس مې وکړ داس مې داس مې شو کنه د عینی الفاظ د پرش نه کړ شو دا یې کنه الفاظ تیر وی ان بعد به زون تکو دی وی کچ دا انده خدای دا احتمال لري چې واحد ایثار سمتا هدا وی عن طریق انتباع المعانی په طریقه د انتقاش ته معنی مضمون د وی الفاظ نه وی فی لوح قلبه اذا د زړه په تخته باندې د پوست طرف نه د کبل عالمي طرف نه دغه سه مضمون الکا کې دا د پلشن کش کېدل لا عن طریق تمثل جبريل في صورت البشر نه په دا طریقه باندې چې بل سمر سي د انسان په سر شي کنه او وحي وته کو والکا الکلام له و هغه به الکا الکلام ته کو دا څه نوي فبسبب هذا الانتباه اذا انتباه وجبونه جرى منه كلام يسال سمنا كلام وتلو چې مسلم بنسبت تلک الافعال ان نفسه هغه به کنه دا ته احرار وکړو چې دا خو افعال نسبت زون ته کو حالانکه هغه د فای پک مزمین وی کنه فای پک ویل چې دا سمو کړی دا سوچ لا سمو کنه والحقیقت غیر خفیه حقیقت چې پټ نه دا کنه په دې سره خدای کنه خدای نه کړي دا څه کېدل شي دا ممکن نه ده وبالجمله فقد رد الله تعالى هذا المذهب الباطل دا تسيس الله باطل مذهب الله پاک په دې باندې رد کړل په جبراني سره دغه په ذاته وکړو ابي سره ګرځېدلو وحاته بنایت خاصتن و د نگرانی کلا د کنه حفاظت کړو په خاص سترګه سره اټول په مرونه مدد کړي بلې نه کو دې کنه خاص نه کړو د کچې د دشمن يهود وی ډېر کنه دې سره به خاص ګرځېدلو و به جمله فلو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى دعاء في كسوه روحيته كمي دا فرض کی چې الله سبحانه وتعالی دا ظاهر شوه ده په روحي جمعه شي د عیسی سم په روح په جمعه شي ظاهر شوه ده التي هي من جسم الرحم چې هغه د جنس ارواح نه ده وتدرها بالبشريه او بیا شکل اختر کړه ده په بشریت سره فلا ينتب بلفظ الاتحاد يتحاد وي كي يساو دخيص ريوحي شو بيا على هذا المناع عند التدقيق والامهان فده مناع بندا كان يخلي بك جلو لزاد كنا هذا دي پروخیج ما شي پروخی شکل شي کنه هغه ظاهر شوی او ایثار هم تر سواله به کنه دا بیا اتحاد نه ده دته اتحاد نشو وته ولا په ژور ستګه چې توک سه په کنه بری کا ستګه چې توک سه الا به تسامحین مگر په طریقه د مجاز سره کا اتحاد وتی وي ورنه حقیقت د اتحاد نه ده اتحاد بالکل چې دوا شي بالکل سره رلا ملا شي و امتیاز په شي ختم شي دې ته اتحاد وتی وي چې کور شاته په خوي اسو جي ګوشه وجود ده چې نه ګوشه وجود ده غړي ګوشه وجود ده خو چې کله په خاصي به یو حیوان جوړ شي کنه هغه کا به دې ورشه و دې سجي و دې غړي پته بندر نه لګیږي کنه چې نه پته بندر نه لګیږي دا څنګه ده امام غزالي مثال ورکړه مثلا ورمسته غدو پوس په کروهاوی ملي اوریادونه هدیګه روشنیر پرېښول مزکه ته ګرمیار پرېښول رونیا شو ته په مزکه باندې لو ولګی دا کنه مزکه روشانه کړه ګرمه کړه سپینه لیدل شي وتاله پر لیدل شي کنه کنه سګ دا سویل شي چې ورمسته غم زکه سره یو شي شول د مزکه ورمسته غدو سګه ورمسته غدو امیر کړو نه یې ساتنه ور مه چې ته یې ده کنه خو یو فیضانی په شوا ده کنه ا شو آی دې تم ځکه تر سولې دي او ځکه ساسار ونه کېبل کړه ده کنه کدا سی وی بل فرض کړه چې الله تعالی په کنه اثر فیض دی سای سم په شکل شکل راغلی او بغیر دې کنه نه یې ساري سم خپل شای دا بیا کنه الله پاک خپل دا کنه دا غس اتحاد نشوي ته چې دا اتحاد ده خو څو کنه اذا پتا وسنه نسبت ته دا ا د جوت نه جوت دی که ته تقویم به ته ویل شي که نه چې آ که نه مش هو تقویم چې کا خالص د جوهر و د عرض نشي ته ملوي جوهر مقویم د عرض پر چې عرض یې تم کړه ده که نه خو دا غ نسبت او دا غ ټکا نیر سه پر سملی یو کې شوی چې سیه کې دا تقویم ده یو شي که نه موږ ګردا برابرې کې ټاک چې کې که نه ویډیو کې دا غ تقویم ده که نه یا کنن سبو مثال کنه د بجلی ده دا د بجلی ده پنکې دي دا بلپینه دي دا راډینه دي پنکای شي دا کنه ها بجلی دو چې ته چیر په کنه خو بجلی کریکشن سره سره بجلی چې پر خلاص کنه پر خلاص لري دوته بټنه وای کنه ټول کا فنا په ګړه بغری بلا یا شي کنه پنکې راونه شي بلپینه بال شي کنه ماشین راونه شي کنه پاش یو قسم ژوند پیدا شي کنه دا هو کنه بیا بجلی نه دا هو کنه ببیزه دا یا دا هو کنه جنت پلنکای شه دا پلنکای شه دا کنه البته ایک سره سره تعلق شته کنه سره به سره شته بجلی خو نه وته چې دا بجلی دا ببیزه الموزه جو نسوارا وان شئت ان ترى نموزه جن لهذا الفريق هذه نسوارا وی شرکه کنه منا په دغه امت شه وړه بیا فندر اليوم الى اولاد المشايخ الاولياء وګوره چې د مشایخ اولاد ته پیرونه اولاد ته او د اولیاء اولاد ته وګوره ما دا یزول نبی امام د خپل پلارینې کې مطلق څه خیالات سره شروي کنه ولا اي حد وصلوا بهم وكم حتى دا اولاد یې ودا کنه یا دا کنه مریدون یې کنه هي په ذریعہ باندې رسول دي کنه خپل پلارې یې خپل پیرونه مطلق څه کې دا لري کنه بالکل الیاذ بالله کنه چې هغه د خځې زمنې ولا جوړ کړي دي کنه بالکل معصوم بے ګناه پوک په جو کنه او د هیڅ عیب نشته په شی سنخان نشته په شی کنه هغه نه مناقضه د خپل مشیخ مدرک دغه شریف په دې امت سره چې خلق شته وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون عقيده مسلوبيه المسيح ورد عليها دا بل ولانده د نصراوي کچې عيسى عليه السلام په پنځه شواده دمر یو جهل دا پښه چې دل الہ بلی چې هغه کنه په دینه پوسه بل قدرت شتانه یا د الہ جز بلی و دینه کنه په پنسی بلی چې مشوه ده په پنسی شوه ده وی چې دغه د ادم علی السلام غنم خورلی وی کسې خورلی وی کنه ګناه یې کړه و هغه ګناه سره خو د عصر نقل کېدو زمره شاده کېدو حتی چې پمبیرون یې کنه هغه پیمرو ته دا ګناه د پلور او ګناه تلو د په ګناه هڅه ککړوي پر دیار مهرباني وکړه چې ا دې کنه د حساب په شکل سره مزکه تر کې شو الیاذ بالله کنه و اې د پرېس کې فرا جوړې دې ګناه دم د ګناه دې پر کنه چا هغه ساري په ټوله اولاد باندې پرېتا ګناه ول جوړ شو لا کنه په پنځه شو یې صدرې دې په پنځه شو او جهنم ته لوړو دې کنه اسه دې تیر کړه کنه بیا ژوندای شلو ورپوسه سمې ته لوړو کنه په دې باندې هغه اشتباه جوړ شو ولته به سلیم ورو دا کیسه په دې باندې ګډوډ شي فظنوا رفو الى السماء قتلا دې په دې باندې کیدا وکړو اې دې درشه سمون تا کنه په طریقه قتل سره چې قتل شو بیا سمون تا کنه بیا چک شو ورو هذا لتا كابر من كابر دا غلطه کیسه دې کنه ایونه به د بل د غسه نقل کوي کنه دې دا کیسه سره ولیدم فکشف الله تعالی ستاره عن حقیقت الامر فی القرآن العظیم کا الله پکې دې حقیقت کور نه کنه پردا کنه په دې شکل خای په تندره کړه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبع لهم نه قتل شو واما ذكر في الانجيل من قول عيسى عليه السلام في هذا الباب فمعناه انه اخبار بجرأه اليهود واقدامهم على قتلهم پنځه شي کوم ذکر دي عيسى عليه السلام په دې باره شي چې يهود بلګيږي يهود لګيږي کنه مو په قتل پسې ګرځي امو د مرګ پسې ملا تړلې دو هغه دې د عدالت اخبار ورکړه دا چې دا مې دشمن دي کنه او دې کړه په دې کې باندې اقدام کو امو په قتل باندې وکنه اقدام کو پاشه بند و او چې هغه يهود یې څوک جاسوس ورنه وتو فلیپ کې د عیسی علیه السلام شکل پابند وچولو دا عقل نه موره خبره ده چې فلیپ دې مو وی کنه واه دې بل ته جوړ شي ټیک ته عقل نه موره ده د سمیر ملوف نه کنه او عیسی علیه السلام پوس موته دغه څه کنه شوي په دې غیر لباس انساني شي چې شوای سر بشر خو چک شو دا د عقل نشي موره خبره ده د سره عقل ملوف نه ده هو په دا طریقه باندې مې خو په دې ایمان ده چې دا شوي دي که نه دا خبرون هغه په بله طریقه چې نه قتل یې هو په پنځي شو که نه بیا بیا خدای ژوندی کړو که نه بیا روح په چک شوه ده قتل شوه ده یوه هلته کلام د خبرین ده هغه د اشتباه د امر نه پیدو ده او د عدم اطلاع نه په حقیقت طرفه باندې چې کی مرفه حقیقت ته په باندې مطلع نه دي الذي لم يكن مالوف له قلمه دې د عقل سره کړ هغه نور دي او نه د غلي سره د غلي څخه نه ملوفه وه به دې کړه پاتې کا به درف نه ومللا ازو نه چې څه جوړ کړ آی جوړ کړ نه یو ده کنه دغه چې عیسی ابن الله دا یا الہ دا کنه ثالث ثلاثه دا دا کې دا تسلیو کې دا د غټو کوم رہی دو او بل کنه بیا د مسلوبیت ولا عقیده دو پشه او تحریفهم فی بشارت فرقالیت بالکل په عبراني ژبه شي د احمد ترجمه د فرقلیت اذا راحت یو کتاب ده رحمت الله کیران وی کنه چې لیکل ده په انګریزي وکنه خو به اوسه ترجمه وشي اذا راحت کنه هغه ول عیسائی و اوس د علاقه په ایمان باندې کنه مشرف کړو کنه خو ته ټول حقیقت به ولي و د خپل انجیل ولا وکا کنه به کنه هغه د انجیل برتینا و کنه بالکل کنه فمن سماني فقبل كلامه والا فلا چاچه مون مو خسو دي انسان مو خلي کنه مو ته يو دوي خو او مري سو چه مون نه تو خلي چه بیا ما قبل وستا وقد بين القران العظيم ان بشات عيسى تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم قران پاک کو چونکه مهيمن ده د سابقات ته تبي نگران ده هغه بشرت ته چې په انجیل سره وغلا وکړه پاک ترجمه وکړه کنه چې ادا هغه به چې عیسی سم کنه ذکر کړو هغه به کو د مش په نبی سم باندې صدیق تا لعل سورۃ روحیه د عیسی نه ده کنه عیسی سم په روح باندې لانه قد صرح في الانجيل بان الفرقليت يمكث فيكم مده طويله په انجیل شاید تصریح شوی دی چې فرقليت پر سی او پتو شي به سمیندار ته راوي عیسی سم سره پر کښوا د دی ولا خبر نسی بیا چې کښوا د چې کیمه دی کې ده بحيث لم يظهر في قلوبهم مكان حب الله وحب رسوله ودغه نفاق عملي نه مرادو چې دې زنه خلک په لړې باندې انسياق مسلط تا استول على قلب انسياق انسياق من اتباع سبب چا پس تلل کنه ما سبب چا پس روان دي کنه دا انسياق دې په لړې باندې مسلط تا ورا الله ذات دنیویت دنیته ا د دنیوي د کمپیره دنیوي خواندې د پورا په دا شان باندې کړه چې په دې پر لري شي کنه د الله د محبت ته پر ارزو محبت ته ایسه ګنجائش نه پته شو بس الله یې په ورشي کنه ان الذين لا يرجون لك الله ان الذين لا يرجون لك انا وردوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها په حیات دنیا باندې کنه خاص لګي په باندې مطمئن دي کنه هذا مطلق غيري ومنهم من تملك قلوبهم الحرس والمال والحسد والحقد زنا پدې شاګه دي چې دې په دې باندې حرس بد سي کو حرس په مول باندې او کینا او پټ رښتیان مسلمانې سره کینا دو پټ رښتیانې ده او په مول باندې سخت خریش دي او دا رنګ مناجات ته کنه آی بدتینا او د کنه راز نه یو جوړو لکنه چې هغه پر شته وسو کنه اخوان ته پوز لکه مسمونه چې شدا صاحب شي کنه ا مدش خوان د تشا په تلوار شو خوان د تشا کنه په جهاد شو خوان د تشا دی په خبر نشته کنه یو رکنه خرس مول بو خسته دی وکنه کینه وغسه وخسته دی ولا لبرکات دی بدات ومن من اين امس في شؤون المعاش ا معاش په چاره کې داسې ډیپ دي واشتغلوا بها مشغوله دي حتى لم يبقى لديهم فرصه للاهتمام بامر الاخره ا دنیا کې نه بالکل نشره کوي چې د اخرت ته کولې پر کنه سم مقالي ته نه ملوي ولا ترک بها یا د اخرت انتظار دې پره ولا تفکیر فيها چې په خره شي فکر وکړو یا سوچ په شو کو کړه بالکل شپه او ورځ کوم دا دنیا ولا کنه غمه دې په دماغ باندې سویر ده او بر کوریا د کنه لوس ورسان وای دی اسلام نه کنه لوس نه ورو خلی وسبب تلک شکوک جریان احکام البشریه علی نبی اسلام اده شکوک کنه واجه هغه بشری احکام جریان په مثال باندې کله په جنگي شي به شکست وکړو په جام شي لګولا دا کنه زخمی شوا دا کنه تری شي شوا دا کنه اده کنه به دا وسره چې کله کپیم بار وای به کنه په ما سره خو د خدای طاقت وی خی بی تکاتو سره خی مدد سره کو خی وادی سره به سکتی نه سره یو کړل لکه خود غوښه چې دنه حل کنه دا کې زه شریک وې ودرنګ ظهور الملت الاسلامیه فی صورت سبت الملوک على اطراف البلاد ومثال ذلك او بل سبب یې دا غدا دی د شخص پر ظهور د ملت اسلامي په صورت د قبضه د بچیون کنه بچیون په اطراف البلاد باندې دې په شان لکه بشون چې قبضه کو روان دي کنه فتخاف په ټاک نه وي یو وطن ویا بیا بل وطن ویا بل دي کنه کنټرول کنه د اسلام چې دا سره ونده کله بیا شکست سفري کله کنه ا د وجه شکل وسی ک چې داخله ک چې پیمبار نه وي ومنهم من حملتهم محبه القبائل والاشهر زنا منافقین داسي چې د قبيله محبت او د خپل عشيره محبت په دې باندې سویر ده هغه بیا کله په بایسه شو ده على ان يبذل الجهد البليغ في نصرتهم چې دوی به خپل انتهایی کوشش دوی په مدد سره لګوي اگر که د اسلام خلاف وي و تقویت یې مو د خپلې قبیلې او د خپلې عاشرې په تقویت سره به کنه خپل دول ځو کنه اگر که د پیمار خلاف وي ولو كان ذلك على منوات الاسلام اگر که دا مدد ته یې د اسلام په خلاف او په دښمنی باندې وي حالانکه چې کوم اصلي مسمول وي بیا پلور زی تاندې په شکل طریقه نه زی بیا پلور تاندې پسلي مشارې کوي کنه ويضاف امر الاسلام من التعارض چې کله مقابله شي د قبيله او د اسلام بیا په دا وشه د اسلام کور کې هغه کمزوریوي او د خپل کنه قبيله مدد کو بیا ويلحقون به ضرر اسلام ته به ضرر رسوي الكلام حول قسمي نفاق ا د و ا ل ك س م د ن ف ا ق ن ا كلام خبرك وهذا قسم النفاق هو نفاق الاعمال والاخلاق دا قسم نفاق چې کلمه خو تروي خدای رسول الله ملي دي کنه خدا ګړبړ وي نه جوړيږي په شکنه دا نفاق اعمال بلی و نفاق الاخلاق وتوی ولا يمكن اطلاع على نفاق الاول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفاق ته دي چې دا چې په خلق کلمه وي علمي ځاکو زکوته ترې خو پرشي جو خو وي فاغا نفاق اول بوندي ان بس من بعد چاته اطلاع نه حاصل لري ځکه چا بطني شهيدا زل شهيدا کنه لانه من ام المغيبته هذا امور مغيبانه ده ولا يمكن اطلاق على مقنات القلوب ار ازلي پر ازلي بوندي کنه په مقنات بوندي بي اطلاع چاته نه حاصل لري على اطلاع بهيره ولا هو بوحي اطلاع لبس انت فايق كنت فايق كذا منافق منافق ده كنا اس وحي من كتاب اس انا منافق نجواتيري او زور من باج وستی کنه دې دې په نوکا بیان کړل دا نموز جل منافقین په دې امت سره منافقین نمونه وین شی ته ان ترا نموز منافقین کولی چې نمونه احمد علی دری وای به چې لوټ شکنه الا مجالس مرا چې ته لوټ شکنه نو ټیکل دفتر ته خان بدر دفتر شو ومر الا مصاحبیهم هذه کا چې کیم کنه هغه ملکون یې دي کیم کنه دوستون یې دي ملګری یې دي کنه ایته وګوره کنه چې آدي کا سنم راتان ده ته کو سنم وسوي ته چې وکړه هغه سرونه ته کنه کله دې ته غلطي یو دې ته کنه دې کړی ته غلطي وی کنه ونه د مای مې چې کوم بشیرون دی ته ګوره کنه یو اسرونه رزل امر اعلی رضا الله تعالی د امیرون رکنه رضا ته ترجیح ورکړي د لا پر زمن دی بونه کنه بس دای خوشو کې دای خوشو وی کنه کالا پک ناراضه بیا ولا فرق عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول مباشرة ثم منافقون وبين هؤلاء المنافقين الذين ولدوا في هذا الزمان چکم انسان پسند خالت لا د انسان په نظر ته وګوره به ته به د فرق نشي جواب ته اګ منافقین په مشه چې خپل لوستي نبی سم کلام یې ورېدل دا بیا نه فاق ورو کنه او دا نن سبا منافقین چې پیدا شوی دي کنه هو په هو چې هغه شي ده کنه ثم علم احکام الشریعت به طریق رکت یقین دا منافقین چې رسمي د شوی دی په ځما شه احکام د شریعت ذکری په طریق رکت سره او یقین سره شی یقین چې دا مسله داستو داستو کنه هو به چکله حاکم تک شنی افسر تک شنی کنه به اجازه کنه به بلم نه ولوي ثم اقدم ولا خلافها وانحرفوا هنا ايه احكامنا چکتان د زادی کنه انحراف کنه هغه میرون رزق کوي یا بسوي رزق کوي ودارنګ طایفه د معقولیونه ان المخاصمه تکات ما کوم ان کرزو چې کنه پاتو د جګړه خو یکم سره د تروا چې هغه تر شوې دی یو تر و جګړه یا مشکین سره وا یا نصر سره خو ختم شوې دی جو دکنه دا چې ونی وې د نمونه شتاتو په دې کونکړه کې شي کنه اته فکر شي نمونه شتا کنه سره ځکه لګیا دا کړه پاک کله داس نه دو چې تیر شوې دی بل ما من بلا ان كان في مسابقه من الزمان الا وهو موجود اليوم بطريق المزجر داس مصیبات نشتا چې په مسابقات مناش موجود وو چې هغه نه موجود نه منه نه موجود نه موجود نه وکنه کنه پاک صرف د نبی سم د وخت پر نو چې هغه منافق يهود وي یا پاوس نصرا وي یا مشرکین وي کنه كما ورد في الحديث الشريف لك سنه چې په حدیث شریف لوري دي کنه لا تتبعون سنن من كان قبلكم دا هغه مسبونه په جمعه شپه کنه مشرکین وي دا د کبره و د درگاهه ولا کنه په جپاټ ولا کنه ا مشکین نه سچا بتونه لګو لیکن د خپل زیاته ولا مشکین مشکین پر کار کوا کنه یا کر هغه منافقین کسا و د مسجدو ته منافقین موجود دي کنه ا پر نسا یا د نه یو دی و د نصرای چې کوم خصلتینه دي کوم عادتینه دي ته پر بکسا موجود دي کنه ا خصلتینه مونږ شتا په شکل کنه پک نه یاد دی سره کنه نه مقصود کنه پکې کریم بیان کلیات تلک المفاسد هغه مفاسد کلیات به نه وي سبل خصوص دی خاص سب کې سره د کور نه ده کنه لا خصوص الحوادث د حوادث کنه خصوص سره نه بلکې کلیات به نوي کنه دا کلیات چې پچا باندې منتبه ټو کنه پکې د پره ده کنه یې سره جګړه دی سره بخښ تنم هذا ما تيسري في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرقه دوالته دا د ګمرا فرقه چې کوم بیان و دې کنه متسم سمکاوه به تو کړو او درنګ پابون چې کوم دین بیا به ته بیان کړو واظن ان هذا قدر كافي في فهم معاني ايات الجدل ان شاء الله د ايات مخاطبه چې کوم تو کنه چلېږي ان شاء الله هغه مطلب به سوي پوه شي پوه کنه کنه پک سره مخاطبه کوم مشکل سره په چلې سي به سي کنه چې دا په کې بارش نه دی دا په کې بارش نه دی کنه په پرې به تړې نه چا به مرشوه دا ابو جهل خمر دا بلا خمر دا کنه نه ابو جهل به کنه دا کې ابو جهل به ساتو ته چې ته وی کنه